مدنی صورت ته ترتیب مصحفی کې 63 نمبر صورت ته پس ته سورۃ الجمعینا او ترتیب نزولی کې 104 نمبر صورت ته پس ته سورۃ الحجنا ربط د دې صورت مخکې سورۃ الجمعه سره سورۃ الجمعه کې زجر په اهل کتابو باندې وکړې شو چې هغه تاریکین عمل وو نو اوس په دې صورت کې زجر ذکر کیږي په منافقینو باندې دویم ربط سورۃ الجمعی کې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیان شو نو اوس په دې سورۃ المنافقون کې زجر دې په منکرینو د صداقت رسول صلی الله علیه وسلم دارنګي مخکې صورت کې رد وو په دروغو د اهلی کتابو دارنګي سورۃ الجمعه کې ذکر شو چې دا لهو دا لهو چې دا نو دا معنی سما د خطبه او نه ګرځي یعنی د خطبه خطبه اوریدل د دې له دی وجه مپریګی دی نو اوس په دې صورت کې ذکر کیږي داوه د صورت زجر دی په منافقینو باندې چې دی من کول کوي د انفاق فی سبیل الله نه چې خلق من کوي چې د صحابه باندې آل ایمان باندې مال مخرج کوي خلاصه د صورت په صورت کې اتلس خباستونه د منافقینو هغه ذکر کیږي بیا زجر او تنبیه د مسلمانانو ته چې ځان کې د منافقینو عادتونه بد هغه مپریږي دی داغې نه ځان بچو ساتي بیا په آخر کې ترغیب ال الانفاق ذکر کیږي علما شان نزول د دې صورت ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک نه واپس راته پلاری کې رئیس المنافقین چې هغه د سلول زوی او عبد الله بن ابي ابي ابن سلول هغه رئیس المنافقین خپل ملګرو ته وی یو دا خبره او توکړه چې لا تنفقو علی من عند رسول الله حتا ينفضوا چې تاسو مال مخرج کوئ په هغه چا باندې چې څوک پیغمبر علی صلوات و سلام خوا کې ناسي تر دې چې دوی د دنه خواره وارشي زی خپل مزدوریانی شروع کیا او دویمه خبره هغه دا وکړه دا خبره یو صحابي واوریدله چې د هغه نوم زید بن ارقم وو هغه خپل تر ته دا خبره وکړه چې د د سلولې زوی د خدا سي خبره کړې ده نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی نبی علیہ الصلات والسلام دا رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول د راغوخت او دد نه تاسو کو چې تا داسې خبره کړې ده ولې دې کړې ده منافقین خو دروغ او قسمونه ډیر اوچتای او چالاک هم ډېری نو د خپل هغه چالاکۍ نه کار واغسته او قسمونه یې شروع کړل چرته مونږه او چرته ستا باره کې داسې خبره کوله خیر قسمونه چې اوچت کړل نبی صلوات و سلام زید بن ارقم ته وی چې تا خته څه گواهی شته په دې باندې وای جی دا خو صرف ما اوریدي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ته وی چې ته په دې خبره کې رښتینی نه یې هغه زید بن ارقم فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته نسبت د دروغو کو فکذبنی نو فاصابني هم لم يصبني مثله وای ما ته یو داسې جټکا ورسېدله داسې تکلیف ورسېده چې داسې تکلیف ما ته مخکې نو رسېدلی او بس د هغې نه زه به کور ناست وم او چې جمعه ته به م راتلم داسې پټ پټ به راتلم چې دا صحابه باقي به وایي چې ده دروغ ویلی دي یورد رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज وکړ چې زید یا زید وای ما ځان غلې کړې وو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوسو کو چې زید څه شو وای ما چې یا رسول الله زیم دی ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله رب العزت ستا تصدیق وکړ ته په خبره کې بالکل رښتینی یا او دا منافق عبد الله ابن ابی ابن سلول دا دروغجن دی یا الله رب العزت دا صورت راولېګا اذا جاءك المنافقون کله چې راځي تاسو ښا منافقان چې والله يعلم انك لرسوله دا جمله معترضه ذکر شوی ده لپاره د دفع د یو وهم چې هغه سره هغه د کاذبون هغه وهم پیدا کیږي چې والله یشهد الله گواہی کوي په دې خبره باندې نو الله فرمایل چې او یعلم الله خپوی دی چې ته د الله رسول یې لیکن منافق په دې شهادت کې دروغجن دی نفس خبر کې نه چې انک لرسول الله په خلی باندې د ایمان دعوه به کوله لیکن د زړه نه چې دینو د ایمان منون کی نه وو یاد ر شیخ نور الله مرکدو فرمایله ان المنافقین لکاذبون بشکا دا منافقان چې دي دوی دروغجن دي په عدم موافقت د جبې زړه سره دی دروغجن دي په دې خبره کې چې دوی وایي چې مونږ هغه خبره چې په کومه خولې کوو د هغه د زړه نه ده عدم موافقت د ژبې زړه سره درېیمه وجه حضرت شیخ به ذکر کوله رحمهم الله ذالک بانهم امنو دا علت دی دا علت دی د دوی د دروغو چې دوی درو ولې ویا وی ذالک د دې د وجې بانهم امنو چې یقینا دوی ایمان راوړل دي ثم کفرو بیا دوی انکار وکوم ایمان راوړو ثم کفرو بیا کفر کوم سمانا خطیب درې توجیهات ذکر کړ دي حضرت شیخ رحمت الله علیه ذکر کول به چې امنو دوی ایمان کو بالقول په خلی باندې اظهار د ایمان وکړو ثم کفرو ای ظهروا کفرهم آیت نمبر 74 یخلفون بالله ما قالو ولقد قالو کلمت الكفر وکفروا بعد اسلامهم دوی کفر کو یعنی ښکارش کفر د دوی بعد اسلامهم پس د ښکار کولو د اسلام د دوی نام دارنګ آیت نمبر 66 چې کله مسلمانان وخته ناس وي نو بیا د ایمان داویدار وي ایمان داوی کوي ثم کفرو بیا دوی کفر ښکاره کوي عند شیاطینهم اخپل شیطانانو خطا اخپل کفری لیډرانو خطا چې هغه خطا لاړ شي حالت بیا د خپل کفر اظهار کوي او دا استهزاء بالاسلام وی سهار خو هلته تللې وې، وایي موږ هغوی سره هسې ټوکې ټکالې کولې چې مستي دې پاره خطه تللي وو. نو آمنو عند المؤمنین ثم کفرو عند شیاطینهم استهزاء بالاسلام ځکه چې هغه منافق وي چالاکه خطیب معنی کوي لفصاحتهم ډیر تیز وي په خبرو کیا څنګه دروغ قسمونه اوچت کړل دا رښتینی نه دروغجن جوړ کو او په خپل دروغجنو ځان رښتینی کو زید بن ارقم هغه دروغجن ثابت کو او ځان رښتینی ثابت کو کأنهم خشب مسنده گویا کې دوی خشبن لرګي دي مسنده ډټ کړي شوی لکه یو لرګي وی خغټ وی او دنه نه وینو لګي بظاهر هغه ډیر خستخ کاری خو چې لغونه ولا زور ورکه بیا مات پروت وی دنه نه ډډ وی کنه وینو خړلې وی دکه سي دا منافق تا ته بظاهر ډير ښه ښکاري جي جي ها ها به درته کوي خو چې لږ غونې ازمايش پرې راولې کنه ها نو بيا به پته ولګي چې دی په څومره اوبو کې دی واقعي په توحيد باندې کلک دی او که نه واقعي قرآن سره محبت شته دی او که نه آلوسی معنی کوي واقعاتن علیهم دا هرې چیرې ګمان کوي چې دا بس په مونږ باندې دا څنګه لکه دا شیخ نور الله مرکزو بو هغه یو واقع ذکر کوله یو سړی وې سسخه پټ کړي وو غلو کنه انو یو دو درې کسان به چې خپل کې نازو خبرې به کولی دی بل خط لاړو یره د دې سسخه سخه کوي حالانکه هغه خپل خبرې کولې لیکن په دې کې غلا وا نو اسې به د ارچا خبره سخیس کې وته ښکاری ده نو دارن کې منافق کې غلاوي هر وخت به چې څه आवाज راشي څه حکم راشي دوی دا چرته د مبارک خو به نه ویا لکه تم چې مسله بیانې کنا چې توحید بیانې او د چا په ځړ کې د توحید باره کې خیره پروت ویا ناغه وې دایماته ویا او کې ته د قران کریم عظمت بیانې نو چې چا قران کریم سره نه لګي هغه وې ته ماته اشاره کوي حضرت شیخ و فرمایله مونږ خو بس گزار کو کې مخ کې چا سره اوچت کنو او بلګي نو دا خو قران دی بس روان دی حضرت شیخ و فرمایل چې بس قران ضرب لگاتا جا رہا ہے جس پر بھی لگے نو چې چا بار کې وی چا کې خیره وی نو هغه وې چې ماته ویلا د کافر نه دومره نه رسی چې څومره د منافق نه رسی دغه وجه ده چې کله قران کریم د منافق کباحتونه ذکر کوي نو خط تفصیلا نه د بیان کیه او د کافر بس یو سو آیتونو کې د تداغي نشان دیو کی مخ رواني نو الله فرمایي هم العدوم دغه تاسو دشمنان دي په ظاهر خطا نشیا لو وو رؤسهم خکته برکې سرونه تا خپل ورأیتهم او تب ګوري دوی لرا یسدونام چې دوی اعراض کوي من کیږي عن اطاعت الرسول خطیب مان کوي اول معنی داسې دویم داسې یعنی انکار بو کیا خطیب معنی کوي هو کنایت عن التکبر والاعراض چې دا سدي دا کنایه د تکبر او د اعراض نه ده سواء علیهم بل قباحت خباست دی ذکر کیږي چې هغه صحابه باندې چې کم پیغمبر علی صلوات و سلام خطا خوا کې ناس دیا اور وای دوی باندې مال مخرج کوي ځکه چې تاسو مال خرج کول بس کړل دی به اوزی خپل مزدوریان الله اور د علم نه وپاتې شي اوس بم درته وای چې په دوی باندې مخرج کوي دوی داسې او دوی داسې سبحان الله الله فرمای دا د منافق عادت دی هم الذین هغه کسان دا کسان دی یقولون چې وی دوی لا تنفقو مخرج کوي تاسو علا من پاغه چا باندې عند رسول الله چې کم د الله رسول خوا کې دي پیغمبر خوا کې دي حتا ينفذو تر دې چې دوی کر ورشي شیخ معنا وکولا تر دې چې دوی کر ورشي یعنی خوار ورشي ولله خزائن السماوات والارض تسلی مؤمنه د منافق پروپاګاندا دی وجه چرته پریشان نشي چرته دا نه درس قران پرېګې دی یرا خرچه نشته دی یا چرته دا نه دین کار پرېګې دی او لاړ شي مزدوري پسې نه نه ولله خزائن السماوات والارض د اسمان او د زمکه خزانه د الله په اختیار کې دی تعالی په دغه باندې راکیا لیکن ولکن المنافقین لا يفقهون منافق پویږي نه نو خامخا وباسي به عزتمن داسې بدبخت خلک وو صحابه او ته مؤمنینو ته نسبت د ازل وکړو او ځان ته نسبت ته اعز وکړو یقولون وای بدوی لئن رجعنا الی المدینه کې چرې مونږه واپس شو مدینه ته لیخرجن الاعز منها الاذل نو خامخا وباسی به عزت من د دینه الاذل دا ذلیل لا معاذ الله ولله العزه ولرسوله اوس الله فرمای ولله العزه دی خو عزت نسبت ځان ته وکړه لیکن ولله خاص الله لره دی عزت چې دا عزت ټول چا دې پاره دی یو الله دې پاره دی او دلته تقسیم شو ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین هذا شیخ القرآن والد محترم نور الله مرقده معنا بکولام چې عزت دا مراد نه قهر او غلبه ده چې الله په خپل مخلوق باندې غالب دی وعزت رسوله او عزت د رسول نه مراد څه دی اظهار دینه علی ادیان کلها چې دا دین د پیغمبر دا په تمام ادیانو باندې غالب شي او عزت د مؤمنانو نه مراد نصر الله تعالی د الله امداد دی یا ایها الذین آمنو اے آل ایمان لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم غفلت کې دی وانه جی تاسو لرا تاسو مالونه او نستاسو اولاد عن ذکر الله د ذکر د الله نه خطیب ذکر کوي عن ذکر الله نه مراد د زحا کول ذکر کوي چانی صلوات الخمسه چې دا اولاد دا مالونه ستام تا د مزنا په غفلت کې وانه چي نه مستم شو خپل دکان بند کا خپل تجارت ټپ کا او روان شه موزو کا پوښیا دارنګه ولا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم حسن بصری کول ذکر کوي خطیب عن ذکر الله عن جميع الفرائض عن طاعت الله چې دا مال اور اولاد تا د فرایض ادا کولو نه په غفلت کې وانه چي تا د الله د اطاعت نه په غفلت کې وانه چي فاولائک هم الخاسرون دا کسان دي تاوانيان وانفقوا مما رزقناکم ترغیب ال الانفاق قبل الموت مال خرج کا د مرګ نه مخکې مخکې چې کله آثار د مرګ د باندې رالل نو بیا څه کوي دا مال فلان کې دی پاره او دا فلان کې دی پاره او دا فلان کې دی پاره نه نه حدیث مبارک کې راځي ستا یو روپۍ هغه په حالت د صحت کې په تندرستۍ کې خرج کول دا بهتر دي دا غسل روپونه چې کم په حالت دا مرض الموت کې چې نو خرج کیږي نو ځکه ترغیب د انفاق ته قبل الموت چې ما به یې کې مال خرج کړی وی چې دا زر روپۍ فلان کې دی پاره دی او دا پنځه سوه فلان کې دی پاره دی نه و ولن یؤخر الله هرګزم الله نرستو کوي نفسا اجل نیټه د یو نفس اذا جاء اجلها کله چې راشي مدنی صورت دی ترتیب مصفی کی 64 نمبر صورت دی پس د سورۃ المنافقون نا او ترتیب نزولی کی دا 108 نمبر صورت دی پس د سورۃ التحریم نا ربط د دې صورت مخ کې سره سورۃ المنافقون کې رد و په منافقانو باندې او بیان د خباستونو د منافقینو او شو چې دوی فرم ویل لئن رجانا الى المدینه لا یخرجن الاعز او دوی ویل لا تنفقو علی من عند رسول الله خباستونه د منافقم ذکر شلل نو دلته رد دی په منکرین د قیامت باندې دویم ربد سورۃ المنافقین کې رد وو په منکرینو د رسالت د پیغمبر علی صلوات و سلام نو دلته اوس رد په منکرینو د قیامت باندې نو اوس د دې علت ذکر کیږي په آیت نمبر 15 کې انما اموالکم واولادکم فتنه دا مالونه تاسو او اولاد تاسو دا سدي دا فتنې دي ازمایښتونه دي داود صورت پدې کې ذکر د مقاصد اربعو توحید د رب العالمین رسالت د رسول کریم او دارنګي صداقت د قران کریم او ایمان بل اخرت خلاصه د صورت آیت نمبر 10 پورې دا یو حصہ د صورت ده پدې کې مقاصد اربعه ذکر کیږي توحید رسالت صداقت قرآن ایمان بالآخرت او په دویمه حصہ کې آخري رکوع کیا پدې کې ترغیب ال الانفاق ذکر کیږي او دغلطه علامه علوسی واقع لیکل چې حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوسو کو چې تاسو وايي په قران کریم کې د هر یو سیس تفصیل موجود دی مونږ ته دا وایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر سمرو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی فرمایل قران کریم کې دام شته دی خدا قران کریم کې سوچ او فکر نه لري کړي سورت منافقون دا ترتیب مصطفی کې سیم دی سیم نمبر دی 63 نمبر دی او د نبی له صلوات و سلام عمر سو 63 سال وو او ګر سورت منافقون اخری آیت دی ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها صحیح شه الله نرستو کوي اجل د یو نفس چې کله راشي دیغي وکتا او بیسد د پیغمبر دا احسان او سبب د رحمت په امت باندې او رخصت رحلت د پیغمبر دا سو یو افسوس و یو غم و نو اتغابن و پسرال افسوس چې کله فمنکم کافر ومنکم مؤمن دا مستقل کلام او نه ګرځي نو بیا په دې باندې یو لوی اشکال راځي هغه اشکال څه چې الله پیدا کړی تاسو باز د تاسو نه کافر او باز د تاسو نه مؤمن جبریه پاسې دل وګوره کنه مونږ وو نه چې انسان مجبور محض دی ها چې وګوره الله فرمایي هو الذی خلقکم فمنکم کافرون بس الله باز د تاسو نه کافران پیدا کړ دي او باز د تاسو نه مؤمنان پیدا کړی دي نو اوس بس کې از شیخ نور الله مرکزه به جواب کو چې دا هو الذی خلقکم هو الذی خلقکم دلته بس جمله کلام تام شو فمنهم من يمشي على بدنه بعضی داغی نام دابونا چې هغه تلل کوي په خپلو خېټو باندې لکه مار شو ومنهم من يمشي على رجلين او بعضی داغی دابونا هغه دي چې هغه تلل کوي په دوه خو باندې ومنهم من يمشي على اربعين او بعضی داغی نه هغه دي چې هغه تلل کوي په سلورو باندې یخلق الله ما یشام الله پیدا کړی دی هغه څه چې صلا غړی داسم دي چې د دینه سیوا لکه زنځه وګره چې اوسه پورې خپیم نشمارل کیږي نو دا یو مستقل کلام شه چې مراد د کفر نه دلته کفر تقدیری دی صحیح شه او مراد د ایمان نه ایمان تقدیری دی نو هو الذی خلقکم الله غزا دې چې پیدا کړی تاسو فمنکم کافرون بعض تاسو نه کافران دي صحیح شه ومنکم مؤمنون او بعض تاسو نه مؤمنان دي په تقدیر الهی کې یا حضرت شیخ به فرمایله نسبت د خلق الله ته دا نسبت خالقی دی صحیح شه او د نسبت انسان ته دا نسبت کسبی دی والله بما تعملون بصیر الله غزاد دی چې فاحسن صورکم او خسته کړی دی شکلونه ستاسو خطیب ذکر کوي چې یو جمال دی او یو حسن دی جمال څه ته ویل کیږي هغه چې د هغه تعلق سره وي ظاهر سره وي جمال چې د هغې تعلق څه سره وي ظاهر سره بیا لکه خسته پټکې وای خسته جامې واجه ها سترګې تورې کیا دې ته جمال ویل کېږي اور حسن ویل کېږي چې هغه تعلق ظاهر او باطن دواړو سره وي ظاهرا هم خسته او باطنا هم چې عقیده هم د خستوي اعمال هم د خستوي اخلاق هم د خستوي اوس په دې کې تخفیف دنیوي ذکر کیږي الم یاتکم ای نه دی راغلی تاسو ته نبو الذین کفروا خبر د هغه چا چا انکار کړو کفر کړو من قبل مخکی فذاقو پس اودس کی دوی وبال امرهم وبال امرهم خطیب معنی کوي ضرر کفرهم ضرر کفرهم فی الدنیا فزاکو پس اوسکی تاسو وبال امرهم هغه انجام ضرر نقصان د خپل د کار چا کفر دی الله خپل بے پروايي ښکار کړم اوس فقالو ابشر يهدوننا فقالو دیوی سیوی ابشر يهدوننا ايدا بشر دیب مونږ ته هدایت خیا نو حضرت شیخ فرمایل و چې هغه مشرکینو د انبیاو د بشارت هغه سو ګرځو هغه حقیر وګڼو چې حقیر وګڼو نو هغه دوی په سبب د انکار وګرځیدو کافران شول نو د اغي عقیده او د دې عقیده یو شواو کنا هغه رجستر شوه مشرکینا حضرت شیخ و فرمایلا نور الله مرقده هغه رجستر شوه مشرکین مکه هغه د پیغمبر د رسالت نه انکار وکړ دا یو بشر دی بوښلی او اوسنی وای چې پیغمبر دی خو بشر نه دی نو دا شی به فرمایل هغوی پیغمبر په خپل سترګو وکته چې دا عبد الله پکور کې پیدا دی په مکه کې لوی شو نو هغه بشریت نه انکار نشله کولې نو رسالت نه انکار وکړ دوی لیدل نه دی په خپل سترګو نو دوی رسالت منی نو بشریت نه انکار وکړ نو د دواړو عقیده یو شو کافران شول او دارن کې روح المانیم ذکر کوي منکرین لکون الرسول من جنس البشر دوی انکار کوونکیو د دې خبرې نه چې یو رسول به هغه به دا جنس بشر نویم انکار وکړو د دې خبرې نه چې دا رسالت چې دی دا په بشریت کې رااله مدارک عجیب خبره ذکر کوي وای دوی ته دا رسالت د جنس بشر نه عجیب اخکاره کېده د دې وجې انکار وکړو دوی ته دا عجیب نه اخکاره کېده چې دوی د یو ګټي عبادت کو په خپل لاس جوړ کړي وو د پیغمبر د رسالت نه چې دا بشر دی بشر حقیر وګڼو نو چې کله بشر حقیر وګڼو فکفرو دوی کافران شلل او دا د دې تایید ځکه چې بشریت نه انکار د قران نه انکار دی او د من قران منکر هغه خو ایمان نه خارج دی او بشریت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قران نه ثابت دی توګره سورته حامیم سجده آیت نمبر 93 حال تم فرمائی وما منع وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا وتولوا دوی اعراض کو واستغنا الله او الله تنا غنا وکړه بے پروايي وکړه نو سوال ادا شیخ به ذکر کو چې تولوا تولی دا سدي حادثه صحیح شه اور استغنا د الله دا خو قدیم ده نو بیا دا قدیم دا څنګه متفریش په حادث باندې یا چې هغه اعتراض وکړ اول نو اوس وکړ نو واستغن الله الله غنا وکړه الله خو غنی ذات قدیم ذات مخکې نه غنی دی هذا شیخ به فرمایله چې دلته استغنا په معنی د ظهور دی نو معنی وتولوا دوی اعراض کوم واستغن الله نو الله کار کړه بے پروايي خپلام دا تقریبا دریم ځای دی چې په اثبات د قیامت باندې الله رب العزت قسم وچته یا وذالک علی الله یسیر او دا په الله باندې ډیر آسان دی فآمنو بالله ورسوله تاسو ایمان راړی د الله په توحید باندې ورسوله او پر رسالت د رسول باندې ون نور الذی او په هغه رڼا باندې انزلنا الله فرمایي چې کومګه را لېګلې دا نازل کړي دا اوس ون نور الذی دینه مراد څه دی دینه مراد قران کریم دی او دا رڼا ده لکه څنګه چې دا بلف دې سره په کمره کې تیاره ختمیږي دکسې دې قرآن سره د عالم نه تیارې د جهالت ختمیږي خو چې کله بیانې والنور الذي او هغه رڼا انزلنا چې کومګر را لګلې ده لکه بلف په خپل هغه رڼا دی ښکاری یو امتیازي شکل او تحصیل دی لیکن چې اولګي نو دارن کې په کمره کې چې څومره جهالت تیاری وي هغه ټول ختمیا نو قران په خپل هم منور دی او چې چرته بیان شي نو آلتم چې نو ارس رڼا کیه والله بما تعملون خبير الله پاغه مالو چې تاسو کوي خبردار دی یوم یجمعکم یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ادا غرض دا یوم ظرف ته او دا متعلق تغابن سره دی صحیح دلته من تبعیزی راړو اشاره د دې طرف ته چې هر بیبي چې دنو هغه دشمن نه وي بعض پکې سوي معاونین هم وی په نیک کارونو کې تبو دې تا په پاسه ز پاسه درس ټیم دې درس لاړ شه اباز بداسي چې تا ته وي د شسکه وای د مال فتنه هغه ډېری بیا سبحان الله او بل نقطه غ ذکر شلا صحیح شو او یو بل نقطه ذکر کوي چې اموال او اولاد دلته د ازواج ذکر ونکړه اموالکم و اولادکم فتنه و ازواجکم فتنه و نوی وای ځکه چې بعضی هغه معاونین د سوي هم د خاوندانو په دین کارونو کې لانهن من یکون صلاحا وعونا للاخره